د نېکانو خلکو د بعضې تابعدارانو د غالطه کارونو د وجې نه به بیا هغه نېکانو خلکو بدي بیانوله لکه یهودو به د عیسی علیه السلام وسلام بدي بیانوله او یهود او نصاراو دې دواړو به د نبي علیه السلام وسلام بدي بیانوله دا همېشه د جاهلانو طرېقه ده چې تابعدارانو ته ګوري که چېرته دی یو غلط کار وکړي د شریعت یو خلاف کار وکړي نو بدي بیا د مشر بیانوي چې یاره د دی دا مشر هم دغه شان غلط سړی و هغه کښې هم دا ګنده صفات وو لکه یهودو به چې کوم دی په دې عیسی علیه السلام وسلام باندې به بدي ځکه بیانوله وایي ځکه دې دا کوم نصارا چې دي دوی دې ته د الله رب العالمین زوی وایي نعوذ بالله من ذلک دی چې کله دې ملنګانو ته وګوري، دې روافضو ته وګوري او هغه خلکو ته وګوري چې هغوی د شریعت خلاف کار کوي، نو بیا به دي نعوذ بالله من ذلک زمونږ سید الانبیا، امام الانبیا، سید الاولین والآخرین، نبي علیه الصلوة والسلام د هغې بدي بیانوي، وایي وګوره دې مسلمان ته عزتمندو! دا د جاهلیت والا او کارودي نه ځان ساتل په کار دي، حالانکه زموږ خلیفة المسلمین دا خبره ډېر په اعلان باندې کړې ده او دا خبره یې په ډاګه کړې ده چې زه ګوره د هر ظلم نه بري یم، چې زما یو فرد او زما یو عسکر هغه په چا باندې ظلم وکړي، نو دې له ګوره زه د الله رب العلمین په نزد باندې بري یم، نه په دې باندې ما امر کړی دی او نه په دې باندې زه راضي یم. نو دا نولسمه مسئله وه چې د جاهلیت والاو به د کشرانو غلطۍ د وجې نه مشرانو ته به یې بد کتل. شلمه مسئله د جاهلیت والاو دا ده چې د جادوګرو په خارق العاده کارونو دا عقیده به یې لرله چې یاره دا د نېکانو خلکو کرامتونه دي بلکې دغه جادو تل پیغمبرانو ته منسوبوله لکه مخکې هم دا خبره بیانه شوه چې سلیمان علیه السلام ته به د جادو نسبت کولو خارق العادت کارونه، دا څه ته ویلی کېږي؟ دا هغه کار ته ویلی کېږي چې هغه د عادت مخالف وي، یعنې عام معاشره کې او عامه زندګي کې سړی دا کار نه شي کولی، هغې کار ته ویلی کېږي خارق العادت کار، لکه مثال د مار د امسا نه چې کوم دی مار جوړول، څنګه چې دا عام جادوګران قسمه قسم لوبې کوي چې امساوو سره یې د لوبښي امسا یي خو لیکن څه چل وکړي هېڅ د هغې نه ماش دې جوړ کړي، همدغه شان د بعضو نورو شیانو نه د خوراکي مواد جوړ کړي او بعضې عام کاغذونو نه همدغه شان اصلي پیسې جوړې کړي، نو دغه کارونو ته ویل کېږي خارق العادت کارونه. نو که چېرته دا د یو پېغمبر نه صادر شي، هغې ته معجزه ویل کېږي، په دې باندې ایمان راوړل واجب وي او که چېرته دا د پېغمبر نه علاوه د یو بل انسان نه صادر شي، نو بیا به دې سړي ته کتلی شي، که چېرته دا سړی نېک سړی و، نو دې ته کرامت ویل کېږي. او که چېرته دا سړی نېک سړی نه و، بلکې فاسق و، مشرک و، جاهل و، مبتدع و، نو بیا دې ته چې کوم دی هغه جادو به ویل کېږي، دا به منتر وي، دا به دې سحر کړی، دا به دې کوډې کړې وي، نو جاهلانو به په سحر کې او کرامت د اولیاو کې په دې دواړو کې به فرق نه کوو، دا د جاهلیت والاو کار و. دې نه به یو قدم نور هم پسې مخکې تلل او دا به یې د هغه سړي د نېکۍ یوه علامه ګرځوله چې یار دا سړی خو ډېر زیات نېک سړی دی او بیا به خپل دا ګن او خپل دا سحر دې نسبت به نعوذ بالله من ذلک سلیمان علیه الصلات وسلام ته کوو چې هغه دې نه ډېر پاک و ډېر بري دې نه نن سبا زمونږ ستاسو د زمانې جاهلانو کښې یو هغه منجوران او هغه مشرکان چې هغه په دربارونو کښې ناست وي هغه علم چې کوم داسې خارق العادت کارونه کېږي، نو زموږ د زمانې دا مشرکان هغې ته د اولیاو نسبت کوي او هغه یې دا علامه ګرځوي د هغې د کرامت وایي چې دا دی کرامت دی او دا نېکان خلک دي نو زموږ په زمانه کښې یو دا دی او دویمه جادو هغه زموږ په زمانه کښې چې کومه چلېږي هغه د دې طاغوتي مولایانو دا فصیح ژبې دي چې بعضو خلکو له الله رب العلمين د بیان یو ملکه ورکړې نو دا اوس هغه د طاغوت په جمع باندې لګیا وي خو لیکن عام زمونږ د زمانې چې کوم جاهلان دي زمونږ د وخت جاهلان عام خلک چې هغه په دې باندې نه پوهېږي هغه وایي یاره وایي فلانکي مولوي صاحب داسې خبره وکړه فلانکي مولوي صاحب ویل چې خلافت اسلامي خوارج دي فلانکي مولوي صاحب ویل چې دا داسې دي او فلانکي مولوي صاحب دا داسې دي نو په ژبه کښې چې کوم دی هغه جادو چلوي زه چې خلافت ته راتلم د هغې نه مخکې په کابل یو سل یو سمې فقې کښې مې وظیفه وه په اردو ملي کښې وم او اوس راغلی یم الحمدلله خلافت ته دا چې اردو ته تللی وه په کوم نیت او هدف کښې بس مونږ خو هغې وخت کښې نه پوهېدو اووم صنف کښې وم مکتب کښې چې بس تقریبا چې ډېر زیات ملګري لاړه اردو ته مونږ نه که نه د مکتب نه هغه استاد هم ورپسې لاړ نو بس مونږ ته دا خبرې نه وې معلومې چې دا سل ګناه ده یا کفر دی پوه شي ارتداد دی نو بس ایسته مونږ هم لاړو بس اردو ته چې لاړه دا درباري مولیان چې وو هفتې کښې به یې دوه ورځې را ته د عقیدې درس را کوو چې دا د وطن ساتنه ده وطن ساتنه چې دا په مونږ فرض ده او دا د مور حیثیت لري او دا خبرې به یې کولې نو مونږ یې هم جذبه داسې کړې وه چې یقیني چې اسلام ساتل یې نه نېر کړي وو وطن ساتل یې راته فرض کړي دې څه ویل چې وطن له چا نه ساتي که دې هدف هم نه کافر خو ټوله دنیا څو څلوېښت ملکونه راغلي وو وطن کښې وو دې دا وطن له چا نه ساتو بس دوی خو همدغه هدف دی چې دا مجاهدین ورک کړي پوه شي او مونږ ته به ویله چې دا چې دې وطن رانه او پلونه الوځی او سرکونه نه پرېږدي چې جوړې کړي او دا د پاکستان خلک دي پاکستان ورته پیسې ورکوه او بس مونږ هم نه پوهېږو مونږ ویل کېدای شي داسې به نو دا زموږ خپل وطن دی خو چې کله هلته ورغلو تربیت هم وکړو تعلیم هم وکړو بس او د دې امریکانیانو سره ولاړ خپله به هم لیدل امریکانیان به ګرځېده را ګرځېده مونږ ورته څه ویلی نه شو بس مونږ ویل چې دا خو کافر دلته راغلي دي د دې نه ملک ساتل ضرور نه دي بیا مونږ پوه شو چې دغه دغه ورکول غواړي د دې ملک نه پوه شي دا دې تاسې وویل چې مکتب نه به هلکان تله که نه د مکتب نه هغه تنبلان تله که نه د لایق هلکان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن د یکشنبې ورځ وه د څوارلس اته دېرش هجري کال د جمادي الاخر شپږمه نېټه په موره ګرځوم د اسلامي دولت د وروستیو بریاوو او فتوحاتو په اړه لنډو خبرونو ته په پیل کې هم د خبرونو سرټکي په خراسان ولایت کې د بېلابېلو امني عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان او افغاني استخباراتو دوه کارمندان ووژل شول. اوس هم پوره خبرونه واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په لوی الله د توکل نه وروسته د خلافت غازیانو د موصل په جنوب لوېدیځ القیران او وادي حجر ناحیو کې د شیعه رافضي فوځ او ملیشو په سنګرونو یرغل پیل کړ چې پیلامه یې ورور ابو علي العراقي او ابو عبدالرحمن العراقي تقبلهم الله په خپلو بارودي ارادو کې له سپرېدو ژوبل کړل او یو شمېر عینادې ویجاړې او زیانمنې شوې. ورپسې د روافضو رمو سره د مختلفو ډوله وسلو نښتې پیل شوې. د دې تر څنګ په ښۍ خوا ابتیران، المامون او وادي حجر ناحیو کې لس رافضي فوځیان د قناص ښکار شول. ورسره په ابتیران ناحیه کې یو ابرانس ټانک د اسپیجناین توپ په واسطه زیانمن کړای شو. د دې سره په همغږۍ د دفاع ډلګیو د موصل بېلابېلې سیمې لکه ابتیران، وادي حجر، کوکجلي، الرشیدیه، العربي، الجوسق، المامون، ناحیې او د پوهنتون کلیسا العبور معسکرالغزلاني د موصل هوایي ډګر او د الکوار المرجي او القبطا کلي او العطشانه غر او د درېیم پل دوه لارې د مختلف ډوله هوارونو په نهه سوه مرمیو په لسګونو کاتیوشان توغندیو د درنو توپونو په مرمیو او د ایس پي جناین په مرمیو په نښه کړې شوې چې زیاتره مرمۍ یې په نښه ولګېدلې چې ورسره سم د امبولانسونو بغارو یادې سیمې په سر واخیستې او د خپلو مردارانو ټپیانو د انتقال لپاره یې منډې رامنډې پیل کړې روسي الوتکو یو سل او دېرش بریدونه ترسره کړل او د دوه سوه نه زیات د توپ بریدونه پرې ترسره شول. د الله تعالی نه سوال دی چې په مسلمانانو یخ او د سلامتیا واله وګرځوي. په الانبار ولایت کې د الله عزوجل د مرستې نه وروسته د خلافت یو شمېر غازیانو د الربطه ښار په لویې افکار سیمه کې د رافضي فوځ په سنګرونو د مختلف ډوله وسلو یرغل ترسره کړ چې د نښتو په ترڅ کې شپږ مرتدین مردار او یو شمېر نور ټپیان شول او مجاهدین خپلو سنګرونو ته د پاکستاني استخباراتو یو کارمند عمر مبین جیلاني مردار کړ چې د ترهګرۍ ضد دفتر کې لوړپوړی چارواکی و. بل پلو ته د خلافت بلې ډلګۍ د جلال اباد ښار ګنډ چشمه ناحیه کې د رئیس په نوم د افغاني استخباراتو یو کارمند مردار کړ. ورسره د هسکې مېنې په ګورګورۍ سیمه کې یو افغاني فوځي د قناص ښکار شو. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق فيخرج إليهم جلب من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتل هغه خلک چې د الله تعالی او د هغه د رسول پر خلاف جګړه کوي همدوی به ذلیل شي الله تبارک وتعالی دا خبره لیکلې ده چې خامخا به زه او زما پیغمبران برلاسي کېږي په باوري توګه الله زورور او د عزت څښتن دی زموږ رب عز وجل د یهودو په اړه داسې فرمایي يا طلاب الشهادة والحسنى وزيادة يا سعاة إلى الجنان والرضوان انطلقوا على بركة الله فإن الحرب حربكم حولوا ليل الكافرين نهارا وخربوا ديارهم دمارا واجعلوا دماءهم أنهارا لا تستهين تر هغې مو په الله عز وجل سپارو هر چېرې چې یاست سوکاله او خوشحاله اوسئ والسلام علیکم ورحمة الله